بسم الله الرحمن الرحيم وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران و په دې خبره کې دلیل دی ان الله على كل شيء قدير په دې خبره کې دلیل دی چې حادث په حالت د حدوث کې حادث په حالت د چا کې د حدوث کې او ممکن په حالت د بقا کې ممکن په حالت د چا کې د بقا کې دا چاته محتاج دي الله ته مولانا دا یو اختلاف ته علما کرامو ذکر کړل چې ممکن په حالت د بقا کې الله ته محتاج دی کنه دی ممکن په حالت د بقا کې الله ته محتاج دی کنه دی نو دې کې دوه راي دي یو راي دا را کنه یو رائے دا ده چې علت د افتقار ال الواجب علت د افتقار ال الواجب هغه امکان دی هغه څه دی علت د افتقار دا مونږ ټول چې مفتقر یو الله تعالی ته نو د دې علت څه شی دی او امکان خو په دې اول کې هم وي او په دې وروستو کې هم وي او اخر کې هم وي، ممکن چې خو هر ټایم څه شی وي که نه امکان وي، نو علت ته احتیاج شته، علت ته احتیاج چې علت ته احتیاج شته نو شی به هم څه شی کنه محتاج نو الله ته مفتقر دی ممکن په حالت طبقه کې هم الله ته سره مفتقر ټیک شو دي سني خلک وای وای علت د افتقار هغه حدوث ته هغه څه شی دی حدوث ته یا حدوث مع الامکان دی نو چې علت ته احتیاج حدوث شو آیا حدوث مع الامکان شو نو په اغاز کې خو الله جل جلاله ته موږ مفتقر یو ځکه علت ته امکان احتیاج څه شی حدوث نو موږ خو مفتقر یو ولې چې وځله پیدا شو نو بیا خو مسله ختمه شو کنه یا چې وځله پیدا شو بیا خو حدوث او امکان نشته کنه اول وخت کې دا یعنی چې موږ یو ځل پیدا شروع حدوث معلم کارم نشته ایواز حدوث هم نشته نو بیا دا ممکن په حالت طبقه کې الله ته محتاج نه دی ځکه علت ته احتیاج هغه حدوث دی او حدوث یو ځل اول کې ته محتاج شو بس پیدا یې کو نو علت ته احتیاج هو حدوث بس خبره ختمه شو اوس ته دین رستو علت ته احتیاج خو امکان نه دی یوازې نو دا ممکن په حالت طبقه کې الله ته محتاج نه دی دا اغي وای هغه تاسو کوم مولوی صاحب څوک چې علت ته احتیاج څوک وای امکان نو امکان خو په اول کې مشته په منځ کې مشته او اخر کې مشته نو دا ممکن په حالت د بقا کې الله ته محتاج دی ځکه علت ته احتیاج امکان د امکان اوس مشته څوک چې وایي علت ته احتیاج حدوث دی یا حدوث مع ال نو هغه وایي ممکن په حالت د بقا کې بیا علت ته احتیاج پکې نشته ځکه اوس حدوث وخت کې او نورستو وخت کې خو بیا نشته کنه خو د قاضي بیزاوی والا رائے ده چې علت ته حدوث دغه احتیاج هغه حدوث نه دی علت احتیاج امکان دی او امکان په هر ټایم کې دی نو دا ممکن په حالت د بقا کې چاته محتاج دی الله وفيه پدې کې چې الله پار شي قادر دی دلیل دی چې حادث په حالت د حدوث کې او ممکن په حالت د بقا کې دا دواړه څه شي دي دا مقدور دي د الله دا دواړه مقدور د چاري د الله اے مولانا معتزله باندې اورات دي هغه معتزله وای استطاعت د فعل نمخ کی څنګه استطاعت نو الله پاشي باندې قادر دی الله جل جلاله پاشي باندې سره قادر نو قدرت او استطاعت دواړه یو شی دی کنه دی څنګه قدرت او استطاعت دواړه نو چې قدرت او استطاعت دا دواړه د یو شي نه څه شی دی عبارت نو د دې په نسبت باندې قدرت د فعل نه مخکې استطاعت د فعل نه مخکې اهل سنت وایي چې قدرت او استطاعت فعل سره مای وي ا دې وي د فعل نه څه شی مقدم د فعل نه څه شی ښا نو د دې په نسبت باندې دا غینه مقدمي نو چې مقدم شو نو چې څه شی شو استطاعت څه شی شو قدرت هغه د فعل نه څه شی شو مقدم شو نو ممکن په حالت د بقا کې الله ته محتاج نشو په حالت د چا کې په دې کې دلیل دی چې حادث په حالت د حدوث کې او ممکن په حالت د بخپل بقا کې دواړه مقدور دي لاندې ناکت وایي، لاکه ما زعم المعتزله نه هغه چې زعم کړل معتزلو دوی وایي استطاعت د فعل نه څه شي مقدمه استطاعت د فعل نه څه نو شی به مقدور فالشیء انما یکون مقدورا قبل حدوثه نو شی مقدور دی قبل حدوثه مخکې د چا نه د حدوث نه پس ته حدوث نه بیا مقدور نه دی بلکې مخکې د حدوث استطاعت مخکې کړ د فعل نه د دې په نسبانه استطاعت د فعل او شاد مولي شته پیږي د دي په نزد قدرت او استطاعت د فعل نه مخکي نو دا شي مخکي مقدور دي وروسته بيا مقدور نه دي او دا نور اهل سنت وي نه دي چه مخکي مقدور دي نو دغه رنګي دي په حالت د بقا کم الله تعالی په دماني چه شي ده قادر خو وای کنه چې استطاعت او قدرت د فعل نه سره مخکې دي نو شی د حدوث نه مخکې مقدوري یا الله الله لا څوک پیدا کړی د دې وی طاقت ته پیدا کول شته نو استطاعت په دې کول باندې سي مقدم نو چې مقدمي دا شی مخکې مقدور دی دا شی بیا وروسته مقدوره او بل دا خبره معلومه شو چې مقدور د عبد دا مقدور د الله تعالی دی بل خبره ته دا معلومه شو چې مقدور د عبد دا مقدور د الله دی دا مسله مولانا چې اهل سنت والجماعت وایي چې د ټولو چیزونو خالق الله دی او قادر الله دی او دوی وایي چې نه د عبد د خپلو افعالو په خپله څه شی دی خالق او قادر نو دا آیات شریف په دې باندې رد شو ځکه دا مقدور د عبد شی دی که نه دی مقدور العبد شی دی که نه دی ومقدور العبد شیء والله على كل شیء قدیر نو الله على مقدور العباد قدیر نو الله په دې څه شی شو الله په هر شي قادر دی بعضی پاشاو کې دا مقدور د چام دی کنه د عاب نو الله جل جلاله په هر شي باندې قادر دی دی وینا د انسان د خپل افعال او اختیاري او په خپل سره خالق دا خبره ته معلومه شو چې مقدور د عبد او مقدور مقدور د عبد مقدور الله تعالی دا چا مقدور دی دا الله تعالی ولی لانه شی دا مقدور د عبد شی دی او الله بارشي قادر دی نو معنی دا شو چې الله تعالی په مقدور د عبد باندې څه شو قادر والظاهر ظاهره دا ده چې دا تمثیلین د جملې د تمثیلات مؤلفه ونه دي مولانا لنډ قاری صاحب لنډه خبره دار چې تشبیه یو مرکبی تشبیه مرکبی او بل مفردی یو څه شي آیا د سیوه تمثیلی مفرد او تمثیلی څه شي تمثیل وایي مرکب ته به هر حال خو لنډه خبره دا ده چې ظاهره خبره دا ده چې دا دواړه تمثیلین یعنی مثلهم او کصیب دا وایي د تمثیلات مرکبونه دي دا چا نه دي د تمثیلات مرکبونه دي تاسو مخکې پیژندل تمثیل مرکب دي ته چې په جانب د مشبہ کې امور متعددي په جانب د مشبہ کې امور متعددي دلته مو مور متعدد دي دلته مو دا غینه هيئت راوالي د دې هيئت راوالي تشبيه الهيئات بالهيئات کې کوم الفاظ چې مشبابي کې مستعملول پکاري بچا کې مستعمل کې په مشبا کې لکه مال یورا کا تقدم رجلا وتواخر اخرى سدي مال را چې خپل مخ کې رستوکای نه ګوره دلته کې دا امور متعدد دي د دې سره تشبيه ورکړ شوی دا متحیر خط چې کله ودا کار کوم کله ودا کار نه کوم کوم الفاظ چې مشبه به کې مستعملول پکار دي چې یو کس یقینا مخکې روستو کیږي هغه موږ په دې کې څه شی کړه استعمال کړ دې ته ویل کیږي تمثیل مرکب دې ته څه ویل کیږي تمثیل نو دا چې کوم تمثیل مؤلف وي او مرکبي په دې کې یو بلاغتي په دې کې یو لطف وي په دې کې یو دقت وي په دې کې یو رکاکت وي په دې کې یو فطانت وي نو د دې وجنه دا په مقابله د مفرد کې شي او لا نو وی ظاهر ظاهره دا ده چې دا دواړه تمثیلین دا د جملې د تمثیلاتو مؤلفو نه دي، وهو هغه دې ته وایي چې تشبیه د یو کیفیت منتزع ورکړل شي د هغه مجموعې تضامت اجزاؤه چې د هغه اجزا په یو بل سره ټچ او پیوست شي وتلاصقت د یو بل سره متلاصقې یو ځای حتی چې ګرځیدلي شی واحد د دې تشبیه ورکړل شي باخرى د یو بل هیئت سره ورکړل شي دا یو هیئت کې امور متعدد متکثر دي اجزا یې مت. په منځ کې تل دغه دی تضام دی ملاصقت دی ټیک شو جی د دین هيئت رواله او تشبیه یې ورکړي به اخرى د چا سره د بل هيئت ابل هيئت ته مشبه به د اجزاء دی الته کوم تضامت و تلاصقت دا غین هيئت راغستې شي دا تشبیه د دې هيئت دا هيئت سره ورکړي اغه الفاظ مستعمل کی دا بچا کې بدی کې نو دې ته ویل کېږي تمثيل مرکب او مؤلف ثم لم يحملوها بیا پرې عمل نه کوي هغسې ورته یاد دی د دې مثال داسې دی که مثلا الحمار يحمل اسفارا په شان تر مثال د خر يحمل اسفارا چې هغه اسفار او کتابونه پرې بوج کړي نو اوس دلته کې مشبه به خر دی د پاسه پرې اوعیه د علومو دي ټیک شوه که نه تفسیر کبیر مظهري او دا ور باندې د پاسه پراتی دي روح البیان معانی دا ور باندې پراتی دي مشقت هم کوي فایده ورته هم نه رسوي نو دقه رنګې دا څوک دي د دې نه یو هیئت راغستی شوی دی یو هیئت دغه یهودو دی او علم ورته یاد دی عمل ورباندې نه کوي یو هیئت د دې نه راغستی شوی دی بیا تشبیه د دې هیئت د هغه هیئت سره ورکړل شوې ده کوم الفاظ چې د مشبه به دپاره په کار وو نو هغه الفاظ په چا کې مستعمل شوي دي د یهودو لپاره نو دې ته ویل کېږي تمثیل مرکب دې ته ویل کېږي او ما کوم مثال ذکر کړو ما مال وراکه تقدم رجلا وترجلا وتؤخر اخرى ما غو مثال ذکر کړو او دلته دی دا مثال ذکر کړ یو شعر ده فإنه تشبيه دا تشبيه د حال د يهودو دغه په جهل کې بما معهم هغه چې دې سره د مینه تورات را تورات نه په حال د حمار په جهل کې بما يحمل هغه چې د بار کړی اسفار د حکمت کتابونه د حکمت او غرض د دوړو نه تمثيل د حال د منافقانو من الحيرة د هغه حيرت او له شدت نه، فی ما په هغه کې یکابدوه چې په دې کې. کوم دوی به مشقت برداشت کوي، فی ما ها حال د منافقانو د حيرت او له شدت نه، ای مثلهم مثال د دوی کمثل الذی استوقد نارا د دوی مثال په شان د مثال د هغه کس دی استوقد نارا دلته حال د منافقانو دی، ای مثلهم مثال د دوی دلته کې منافقان دي او ور دی او ور بلی او ډیر تکلیف مو با او بیا څه فایده هم نه لري نو دا مشبع نه یو منټ منافقان دي او دا منافقان دین حواله سره ډېر منډې ترلې وي ظاهراً او په حقیقت کې منډې تړلې نه وي، مخالفین دي، څه فایده ورته نه رسي، د دې تشبیه ورکړل شوې ده د هغه کس سره چې اور بل کړي او ښه ډېر مشقت وباسي او بیا د هغې نه وروسته ورباندې تیاره راشي، نو دلته تشبیه ورکړل شوې ده. حال د منافقانو چې دوی کوم حیرت کې دي او کوم شدت کې دي، بما په سبب یکابدوه یعنې دوی مشقت برداشت کوي، هغه مشقت څه شی دی؟ من. من فبعت ناره بعد ایقاده د مړوالی د اور پس د جانا نو حال د منافقانو د حیرت او شدت دا مشبه د دې څه شی ورکړی شوی را تشبیه ورکړی شوی را د جا سره به ما دا هغه سره چې دی هغه سره چې اور بلې چې هغه برداشت کوي مشقت برداشت کوي د څه شي؟ د مړوالي د اور پس د چا نه؟ د ایقاد نه. فی ظلمة په چا کې؟ په تیارې کې. نو مشبه مو وپېژنده که نه؟ او مشبه به هم وپېژندل شوه که نه؟ نو تشبیه د هغه هیئت ته دې هیئت سره ورکړل شوې ده. د حال د منافقانو د هیئت تشبیه د هغه کس سره ورکړل شوې ده چې اور بل کړي. او بحال من اخذته السماء دا د هغه دویم مثال ذکر کړي تشبیه ورکړل شوې ده د حال د منافقانو د تحیر او د شدت نه په حال د هغه چې اخذته السماء فی لیلة مظلمه مع رعد قاصف وبرق خاطف چې هغه اسمانه اسمان تکه توره تیارۍ سره د ګړزانو نه یې قاصف معنی شدید الصوت او برق خاطف یې خاطف معنی چې هغه نظر د سړي خرابوي ګنې تیز برق او برېښنا یې رعد قاصف یې او خوف یې د صواعق او د تندرونو نو دې سره یې څه شی ورکړی شوی رد نو جانب د مشبه کې هم امور متعدد دي په جانب د مشبه به کې هم امور متعدد دي دهغې نه هیئت د دې نه هیئت راغستې شوې او بیا تشبیه الهیئت بل هیئت ورکړې شوې دي ویمکن ممکن دی جعل دری د قبیلې د تمثیل مفرد نه دا مخکې چې کوم ذکر شو هغه تمثیل مرکب و ایو تمثیل مفردي نو قاری صاحب تمثیل مفرد دې ته وایي که نه چې په جانب د مشبه کې دري هم دوي دري څلوري پنځه يي لس يا څو چي امور يي او په جانب د مشبه به کي هم امور متعد دي او تشبيه د هيئت د هيئت سره نه يي تشبيه د مفرد د مفرد سره يي تشبيه د مفرد د چا سره يي نو په دي دواړو مثالونو کي يا تشبيه د مرکب د مرکب سره ده او يا دا تشبيه د مفرد د چا سره ده نو چې تشبيه د مرکب د مرکب سره شي نو تمثيل مؤلف دی او دا اولا او غوره دی دا دواړه خبره ختم شوي اجرا تمثيل مفرد شي الله فرمای ندی برابر اعما او بصیر نو د اعما تشبیه د چا سره ورکړی شوی ده د ظلمات سره او د بصیر چا سره ورکړی شوی ده نو ندی برابر ړون او لیدون کې او نه تیاری او نه سشه رناګانی نو تیاری او رناګانی دواړه برابر کېدلی شي نو د کافر تشبیه دلته کې د چا سره ورکړې شو د اعما سره ا د مؤمن د چا سره ورکړې شو د بصیر سره ا د باطل د چا سره ورکړې شو د ظلمت سره ا د حق د چا سره ورکړې شو د رڼا سره ا د ثواب د چا سره ورکړې شو د ذل سره او د عقاب د چا سره ورکړې شو هغه د ګرمای سره ا د عالم د چا سره ورکول کیږي د ژوندۍ سره او د جاهل ورکول کیږي د مایت او د مړي سره نو الله وی نه دی برابر اعما او بصیر نو تشبیه د چاره چا سره ورکړ شو د کافر د اعما سره او نه دی برابر بصیر تشبیه د مسلمان د چا سره ورکړ شو د بصیر سره اول الظلمات ول النور نو تشبیه ورکړ شو د ورکړ شوی د باطل د ظلمات سره او د حق د چا سره د نور سره او نه ذل او نه څه شي حرور نو د ذل د تشبیه ورکړل شوې ده د ثواب د ذل سره او د عقاب د چا سره ورکړل شوې ده خو دا څه هیئت هیئت دلته نشته او دلته څه مؤلف مؤلف امر نشته بلکې دا تشبیه د مفرداتو د نورو مفرداتو سره ده دا تشبیه د مفرداتو له چا سره ده د نورو مفرداتو سره ده یو یا امرؤ القیس دا خبره ذکر کوي او قول دا کرنګي که قوله تعالی لك قول دا الله او امرأ القيس دا سی وی امرأ القيس کان قلوب الطير گویا کې دا زړونه د طيور رطبا و يابسا چې ته رطب واخلي تازه تازه او وچو وکړه چاپیره د جاله د دینه العناب والحذف الباری په شان ته د مرخړو دي اول حذف الباری په شان ته دا هغه زړو زړو کجورو زړو زړو کجورو اے مولانا وې زماره دغه نه دی باز وې دا دومره ښکار کوي کنه چې د دې جاله چاپیره چګوري نو د دې مرغو د تازه تازه زړونه او دا دغه چی دا وچه نو دا دواړه پراته يي يعنی ډير ښکار کوي نو قاري صاحب دلته کي تشبيه ورکړه شوي ده د رطبو تشبيه ورکړه شعر ده تازه او د چا سره مرخڼو سره مرخڼي دي لیدلی او نه څه ته وي ونه کوي نو دي ته وای کنه موږ ته مرخڼی وایو تاسو ورته څه شی وای اسری سری دانی دومره دومره غونډه غونډه دانی ډېر مزیداری چنجی پکې لګ زر کیږي نور خوانی خی چې نه ویني تاسو ورته سنم وای ها دا نه دا غونډي غونډي وړي وړي دومره دومره غونډي غونډي د مومندو کې ډېر زیات ونی نو دوبه پیژني ها بهر حال نو دا مسله ها دې ته عناب وي خطا سندي ویلې ولې په دغه کې مقامات کې وي خپل محبوبه مې چولې دله وی هغه مرخانه په غلو کې نیسلې وي مرخانه ته په ګلو کې نیسلې وې، مرخڼۍ دې ګوتو سرونو ته وې سرې کړې وې په نکریزو ګلۍ غاښونو ته وې نو مسله دا ده کنه چې هغه چې تکي سری هغه نو د اول وخت کې چې دغه مرشي د اخکار نو د ځړه دغه بیا وروسته چې نور پیلګي نو توريږي نور چې پیلګي نو سکیږي نو دا غرانګي دغه سکیږي توريږي دا هغه زړې کجوري نو دلته چې تشبیه ورکړل شوې ده د رطبو د چا سره د عناب سره او د یابس سره چا سره د حسب بالی سره زړې کجوري چوارې کجوري هغه سره تشبیه دا تشبیه المفرد بالمفرد ها نو دلته کې وس دا نه دی بیان دا متعلق لري د یمکن جعلهما سره یعنی دلته تشبیه المفرد بالمفرد دا څنګه چې تشبیه ورکړي په اول کې اول کوم یو مثلهم کمثل الذی استوقد د تشبیه ورکړی شی د منافقانو د زواتره منافقینو بالمستوقدین د مستوقدینو سره نو دا تشبیه د مفرد د مفرد سره شو دا منافقان داسی دی لکه چا چی اور بل کړی هغه سړی نو دا تشبیه د مفرد د چا سره شو و اظهارهم الايمان او چې هغوی اظهار د ايمان کوي دا منافقان د دوی تشبيه ورکړل شوې ده باستيقاد النار لکه څوک چې اور سکي بلکې فایده رسي کنه وما ان انتفعوا به هغه چې دا منافقان په فایده او جته من حقن الدماء چې ویني محفوظ شي او سلامت الاموال او مالونه سالم پاتې شي ځکه ځان ته مسلمانان وي اولاد مروغ پاتې شي وغیر ذالک د دې تشبیه ورکړل شوې ده باضاءة النار چې د اور روښانه کې ماحول د چا؟ د مستوقین. وزوال ذلک عنهم علی القرب باهلاکهم وافشاء حالهم او تشبیه ورکړل شوې ده د زوال د دغه خبرې د دې نه دا خبرې د دې په سوچ کې دي خو دا به ختمېږي دغه فایده څه مطلب؟ علی القرب باهلاکهم دا باهلاکهم متعلق دی تر زوال پورې دا زوال به یې کېږي دا به اهلاکهم چه الله به یې هلاکوي افشا د حال د دوی به کوي باقي به دوی پریږدي په خسران چا کې؟ دایم کې او په عذاب سرمدي کې د دې تشبیه ورکړل شوې ده باطفاء نارهم چې دا اور د دوی څه شی شي؟ مړ شي او ذهاب بنورهم رڼا یې هم څه شی شي؟ ختم شي دا مسله ختمه شوه نو د دې سره څه ورکړل شوې ده تشبیه؟ اسان جو